الله الرحمن الرحیم خلاصة الامتیازات الانسانیه دی انسانی امتیازاتو حاصل او خلاصه ما تاسو ته مخکی ویلا چی دی انسان امتیازات دی نور افراد دی حیوان نا ډیر دی لیکن دی ټولو هغه چی کله بیا نظر په واچای نو دی ټولو هغه خلاصه او حاصل بیا دی دوه امتیازاتو ته روځی چی یو دا ده چی انسان ته خدای پاک زیادت قوت عقلی ورکړی ده او بل ده ته زیادت قوت عملی ورکړی ده نو دی دی دوه قوتونو په وجه سره انسان دا په نورو شیونو باندی ممتاز ده ما تاسو ته مخکی وویل چی څه نا څه درجی کی قوت عقلیه خدای پاک حیواناتو ته هم ورکړی هغه ګوره خپل نفع نقصان هغه پیژنی ځان ګرمی نه سردی ته کولای شی سوری ته کولای شی یخی وشی بیا سوری نه لاړ شی ګرمی ته کوم واښه ده سره مناسب وي ده مزاج سره هغه واښه دی خوری چه کومی مزاج سره مناسب نه یی دی ونه خرابیږی ده معدی ته نقصان ورکوی هغه اکثر بیا نه خوری واښو باندی لګیا یی یو ځای خوله پکی اچوی هلته بل واښه پریږدی او بل خوری چه هغه دی مزاج سره مناسب نه یی لیکن انسان ته خدای پاک ډیر زیات قوت عقلی ورکړی بیا ما تاسو ته مخکی ویلو چی د انسان قوت عقلی آ دوه قسمه دی یو هغه قو یو قوت عقلی معاشیه ده یعنی هغه ته عقل معاش وایی نو انسان عقل بیا په دوه قسمه ده یو عقل معاش تا یو عقل معاد ده عقل معاش چی دی د خپل قوت عقلی د دی دنیوی امورو کی صرف کی او خپل مقصد دا دی چی د ژوند تیرولو دپاره اسباب مهیا کول، دنیا ګټل او سهولتونه میسر کول دغو کی صرف کی بیا دی ته عقل معاش وایی او یو عقل معاد ده عقل معاد چی کله مقصد دا دی چی دی هغه د اخروی شیونو باندی چه وکی نظر وکی چی دا دنیا خو فانی ده او مقصد دا دی چی هغه کارونه چه هغه آخرت کی ما دپاره مفید وی هر وخت توجه هغه ته یی نو دا هغه عقل معاد ده نو پکار داسی ده چه اصل مطمح نظر خو به د سړی هغه عقل معاد وی خو څه نا څه درجه کی دی مقصد دا ده چه هغه یو ژوند تیرولو دپاره عقل معاش کی هم مقصد دا ده چه کوشش پکار ده داسی نه چه هغه به بلکل څه کیږی هغه به مهمل پاتی کیږی دا خبره درته کیی. والامور التي يمتاز بها الانسان من سائر افراد الحيوان هغه امور چی ممتاز ګرځیږی په هغه سره انسان د ټولو افرادو د حیوان نه کثیرة جدا دا امور ډیر دی لکن جماع الامر وملاکه خصلتان لیکن اصل د خبری او دارومدار د دی په دوه خصلتو باندی ده احدهما یو د هغو خصلتونو دا ده لپاره د مصلحت د نظام بشری او استنباط د دقایقو د دی و شعبة مستعدة للعلوم الغیبیة او بله هغه شعبه ده د عقل چی هغه ته عقل معاد وایی چی هغه مستعده ده تیاره ده لپاره د علوم غیبیو الفائضة بطریق الوهب چی په بخشش په طریقه سره د الله تعالی طرف نه هغه علوم غیبیه په دی باندی تر نازلیږی او عقل سره یې انسان چښی هغه علوم قبلی علوم غیبیه او نه مراد هغه علوم الهیه دی وثانیهما براعت القوة العملیه او بل فوقیت تی قوت عملی ده چی انسان ته خدای پاک قوت عملی کی فوقیت ورکړی ده دا نه چی په انسان کی زور ډیر ده نه د هغه عقل د وجې نه دی قوت عملي په داسې ځایونو کې استعمالولای شي چې هغه نور حیوانات هغه شی په قوت عملي بیا نه سي استعمالولای. کني زور خو په اوښ کې ډېر ده لیکن انسان د قوت عملي دا په انسان کې فایق ده، فوقیت لري، د هغه قوت عقلي اختلاط د وجې نه د ده قوت عملي هغه مقصد دا دی چې په نورو قوت عملي باندې چه ده فایق ده ګوره انسان ته خدای عقل ورکړی، اسې دا سبق ډېر داسې يو ضرب المثل معمولي غوندې د تحکم وضاحت دپاره وايي شير شير هغه ته ورته ويل زوی ته زمري چې ګوره نور هر څه کوه ته د جنګل بادشاه يې خو يو انسان نه لرې ګرځه انسان به کار در له وګوري نو ده دا خيال و چې زه د جنګل بادشاه د انسان به چې څنګه يم نو بیا په چیرته په یوشی باندې ورشی په ګډو بیزو باندې ته انسان نه نه بیا په اوښ ورغی ته انسان یې ورته ویلی نه نه انسان خو داسې شی دی چې ما په پوزې کې یې مهار اچولی یا ما څه کړي ځان سره راکاږي په هاتي ورغی ورته ویلی چې ته انسان یې ورته ویلی چې نه نه انسان خو ما ګرځی داسې یې له هغه نه نیولی یم د شونډې نه ماشومان رباندې سوری یا لوبې رباندې کوي سم نو ده ورته ده سوچ کاوه چې خدای دا انسان به چې څنګه وي نو هغه یو کس یې ولید عبدالغفار مولوي صاحب غوندې و نو هلته یې ایوه کوله په هغه کې ځمکې کې چې ورغی ورته ویل انسان ته یې ورته ویل ها ورته ویل چې او تا مه به جنګي سره ما ته دغسې پلار ویل چې انسان نه لرې ګرځه اوس ته خو ما د یوې چامبې شی نه یې ورته ویل چې بس هغه هوښیار زمیدار و ورته ویل چې بس جنګ به کو خو زه دې د یوه وکړم ورته ویل شه زه هلته درته څملم هغه خوا ته هغورې سوري ته بوټي لاندې ورته ویل چې نه نه هلته چې ته څملې ته به ما نه لاړ شې زه به دې هلته تری تڼه بیا به چې زه درس بیا به دې خلاص کړ بیا به جنګ سره کور تیری ټیک ده نو هغه ته خو خدای عقل نه ور نو دی ورغی او رسۍ یې پسې واخیسته ښه مضبوط مضبوط یې وتاړه او چې کله یې ښه مضبوط وتاړه دا هلته هغه هال نه وي هغه کې هغه بنسور نه وي هغه سپارې والا هغه یې پسې روباسه په دا سر سر یې ایسار کړ هغه توبې وباسلې ورته ویل چې بس ما پلار خبره نه منله خو ورته ویل چې نه تا ته چا ویل چی ته انسان سره مقابله کوه نو انسان دی قوت عقل په ذریعه سره انسان قوت عقل په ذریعه سره ګوره مقصد دا دی چی ډیر شیونه چی دی مطیع کړی دی دی قوت عقل په ذریعه سره دا شیران په پنجرو کی نه بند کړی چیرې مو لیدلی دا شیر بزدل سړی چې شعر اسی وویني مقصد دا چې اودس پې ماتیږي ما شعر سره داسې مخامخ شوي شاجي ورپسې وثانیهما براءت القوة العملیة او بل هغه براءت چی قوت عملی ده ولها ایضا شعبتان او دی پر هم دو شعبی دی اوس یو شعبه دا ده چی گور حیوانات ما تاسو ته مخکی اشارتا ویلیو چی حیوانات عمل کئی او انسانان عمل کئی لیکن دی په اعمالو کی فرق تا حیوان عمل وکی عمل فنا شی او د دی عمل هغه روح ا د دې عمل اثر ا د ده په نفس باندې پرې نه وځي ځناور ده مقصد دا ده چې خلاص شه چا نه ا دی ځغلې کوي نو هلته مقصد دا ده چې په یوه ماشوم باندې ورسي هغه مړ کړي بس وبه یې نیسي را یې وله په هغه یې وتړه په خپل ځای باندې خپل خوراک ورته واچوه خپل یې یاري خوري دا نه چې ده زړه بدي چې ما داسې کار کړی دلاسه په دې باندې نه پوهېږي یا ځناور ده خو مقصد دا ده چی دینی کتابونه دی په باندی کړه یو ځای نه دی بل ځای ته په یو وړه نو چوره ثواب کار ده لیکن دا په دی نه پوهیږی چی دا ما ثواب کار وسی چی وسی زړه چی یی خوشحالی هغه یو شعر نه وو چی هغه صحابی یی په ملا باندی کیناوه نورو ملګرو ته یی ورساوه لیکن دی دا په دی خدای پاک اطاعت کړی وو ورپاره نور دی په دی نه پوهیده چی دا اوس صحابی رسول دا ما په ملا کیناستو که په دی پوهیدلای دا به ده پاره چوره لوی عظیم فخر وو. يو صحابي د ده په ملا باندې ناستی کړی يا يو ځای پورې د چي وړی ليکن دا په دې نه پوهېده نو د حيوانات چې کوم عمل وکړي فنا شي د ده په روح باندې د دې عمل هيڅ اثر نه خپل لګيا وي ليکن حضرت انسان چې کله يو عمل وکړي نو هغه فنا کېږي نه هغه د هغه عمل اثر هغه دی په دې بلعوم باندې يعني په حلق باندې غړنګ تېر کړي هغه اثر او هغه اثر د ده په نفس باندې چه وي موجود وي که ډیر مقصد دا ده چه یو فاسق فاجر سړی خو چه یو کار وکړي غلط نو خامخا یې په نفس باندې چه وي یو اثر وي او مقصد دارنګه که یو نیک کار سړی وکړي په نفس باندې چه وي اثر وي نو دا د انسان اعمال ختم شي هغه چه د اعمالو کوم هیئت ته هغه ختم شی لیکن د هغه نتیجه او اثر هغه د ده په روح باندې چی وی پاتی او د نور حیوانات هغه داسی ندی هغه عمل چی وکی بس ختم سی لاړ نور ده ته دا پته نه لګی نو دا د انسان هغه عمل چه ده قوت عملی فوقیت ته د ده قوت عملی چه ده فوقیت ته نمبر ایک بل انسان ځناور که ډیر اعمال وکی وکی هغه معارف الهیه دا شیونه نسی حاصلولای او انسان که ځنی داسی اعمال دی چی هغه مزاوله دی کئی وظائف اوراد وغیره د زړه صفائی تهذیب النفس دا ټول شئینو لحاظ ساتی نو دی د الله تعالی هغه معرفتونه جلائل قدسیه هغه حاصلولی شی نو انسان قوت عملی دا فائق ته په قوت عملی د چا باندی حیوان باندی او د انسان قوت نظری دا فائق ته په قوت نظری د چا باندی یعنی قوت عقلی دی چا باندی هغه حیواناتو باندی نو دا دی انسان یو امتیازی شانس دا ټول چی دی انسان خصوصیات تی اخیر رجع بیا دی ته کیږی چی دغو دوه شیونو کی انسان په دی ټولو باندی چه دا ممتاز او فایق دا وثانیهما براعت القوة العملیه او بل براعت تی قوت عملی دا فوقیت تی قوت عملی دا ولها ایضا شعبتان او دې قوت عملی پاره بیا دوه شعبې دي، شعبة یوه شعبه هغه ده، هي ابتلاعها للاعمال من طریق بلعوم اختیارها و ارادتها، چی دا هغه غړنګ سره تیرول د هغه اعمالو کئ د طریق د هغه بلعوم نه، بلعوم مجری الطعام ته وتئ من الحلق، په خپل اختیار او ارادې سره دی دا کارونه کئ او د هغه اثر په ده نفس باندې یی. فالبهائم تفعل افعالا بالاختیار بهائم ټیک ته افعال کئی بالاختیار په خپل اختیار سره روان شی هلته واښئ هغه وخوری بیا بل طرف ته روان سی څه آرامی توب پسی هغه ځای بل ځناور یی هغه په ښکرانو ووهی خو ولا تدخل افعالها فی جذر انفسها نه داخلیږی افعال دی دی ځناورو فی جذر انفسها په هغه اصل دی نفس دی دو کی دو په نفس باندی دی دی افعالو څه اثر نه یی آ ملسیک ګرځیږي هغه قواو سره چه کوم قایم دي په روح هوایی پورې فقط صرف هغه نسیمې سره تعلق وي نور هغه روح ربانی په دې کښې نه فیسهل علیها صدور امثالها بیا آسان وی په دې ځناورو باندې هغه صدور د امثالو د دغسې کارونو دغسې کارونه بیا نور دو په سهولت سره چه کئ کئ دا کارونه والانسان یفعل افعالا ها البته انسان چی ده انسان هغه افعال وکی والانسان یفعل افعالا انسان افعال کئی فتفنی الافعال بیا هغه افعال څه شی فنا شی وتنزع منها ارواحها او هغه نه چی کوم ارواح وی هغه ونه روزی فتبلعها النفس نو نفس هغه ارواح تیر کی فیظهر فی النفس اما نور و اما ظلمة نو دا هغه اعمال انسانیه چی کوم روح وی ا نفس یې تیر کی نو دا بیا په نفس کی یا نور پیدا کئی یا څه پیدا کئی ظلمت پیدا کئی بد اعمال وی تاسو مونږ دی خدای اونه وساتی آ په نفس کی ظلمت پیدا کی ښه اعمال وی آ په نفس کی څه پیدا کی نور پیدا کی اوس په چا یو اشکال کاؤ نو شاه صاحب را درومی دی ایغ اشکال نه جواب کئی اشکال دا ده چی بیا چی کله دی اعمال دی انسان دا مؤثر ګرځیږی په نفس دی دباندی بیا خو پکار ده چی دی اعمالو کی دی فرق نی که دا اعمال ده بالاختیار کړی وی که مقصد دا ده چی بالاکراه او بالاضطرار دنه صادر شوی که بالخطا والنسیان دنه صادر شوی خو په هر صورت چی په کومی طریقی سره دا اعمال دنه صادر شوی پکار ده چی بیا دی په دی اعمالو کی مقصد دا ده چی دا دی مؤثر فی النفس وی او په دی کی دی فرق نه وی خو یو عمل ده نو شاه صاحب رادرومی او د دی پاره جواب کئی او شاه صاحب وئی چی یقینا خبره هم دا ده چی د تا وکړه چی عمل انسان وکی خوا که خطا نه کړی که قصدن کړی که نسیانن کړی که مقصد دا ده چی په او هغه سره یې کړی شه په بالقصد والاختیار کړی به هر صورت ددی انسان چی کوم عمل ده ددی عمل هغه اثر آ به دده په نفس باندی چه وی موجود وی ها البته آ بله خبره ده چی مؤاخذه دده کیږی نو په هغو اعمالو به کیږی چی کوم ده بالاختیار کړی وی خو مؤاخذه ځان له شی ده او نفس اثر ځان له شی ده لکه مثال په طور یعنی دا مؤاخذه شرط ته د اختیار شرط ته مؤاخذې دپاره نو چی کله بیا مقصد دا دی چی حدیث کی رادرومی رفع عن امتی الخطء والنسیان نو دی دا مقصد نه چی د اعمال خطا اعمال اعمال چی کوم تا په خطای سره کړی یا نسیان سره دی به تا په نفس اثر نه وی دی دا مقصد نه ده په نفس به دی اثر وی خو چی د خدای پاک دی نه مؤاخذه پورته کړی ده نو هغه دی دی وجی نه چی هغه شرط تی مؤاخذه نسته دی چی څوک ته اختیار ده لکه مثال په طور باندې زهر دي، زهر مړول دي، زهر تا مړئ، تریاق دي، دا چې کله مار چوک خوړلئ او استعمال یې کړي نو هغه جوړئ، لیکن دا زهر او تریاق دا اثر کئ نو دو کې دا اثر پروت تا، که دو په شیشې کې بند دي بیا پکې پروت تا، لیکن تا مړئ الا په بشو چې کله ته چکې ابتلا یې وکړې تیرې کړې. تریاق تا جوړی الا چی کله ته چکی استعمال کی که استعمال کړی دی نه نو فی نفسه د اثر بیا په دو کی پروت تا خو په تا کی اثر نه کئی یعنی فی نفسه د اعمال په اعمالو کی د اثر پروت تا چی په نفس باندی اثر کئی که خطا نی که مقصد نسیانا نی که قصدا نی که اختیارا نی که اضطرارا نی که اکراها نی دا مقصد دا دی چی اثر کئی البته مؤاخذه بشرط الاختیار ده مؤاخذه الا ده په چی کله د شرطی له اختیار وی یعنی اختیار سره سړی چی وی یو عمل کړی وی تاسو په دی باندی پوه شو نو دا سوال جواب شاه صاحب کئی وقول نو اصل کی داسی عنوان ورته ولګاو الاختیار شرط للمؤاخذه د اختیار مؤاخذی دی پاره چه دا شرط دا دی مهر دی مار خوړلی دی پاره مار زده دی پاره مار ګزیده دی پاره یو قسم دوائی ده ان یدخل فی البلعوم چی دا به بلعوم تا گډ کی الا به بیا فائدہ ورکی و ینزل فی الجوف او نه جوف تا لار شی کنی اسی خو فی نفسه دا اثر پا دی کشته خو بیا اسی فائدہ نکی شا جی اوس شا دا مونږ تا شا صاحب دا اوایا چی پا دی اخیر سه دلیل دا په دې باندې دلیل اجماع ده ټول ملل او نهال ټول ملتونه خوا که هغه متدین ملتونه دي او که غیر متدین ملتونه دي ټول په دې باندې متفق دي چې ځنې داسې ریاضتونه وي او اعمال وي چې هغه په زړه کې څه پیدا کوي نور پیدا کوي او صفائی پیدا کوي او دا جوګیانې باسي دا هندوان داسې ریاضتونه کوي چی د دوی کوم بامبڼان یی کنه دا داسی ریاضتونه کوي او ځنی داسی اعمال وی کسبونه یی چی هغه په زړه کی څه پیدا کوي تیاره پیدا کوي خو دونه ده چی هغه دوی غلطه لار مختاره کړی د نورو دینانو والا او مسلمان چی کی صحیح هغه نور او صحیح هغه هغه باندی پوهیږی چی دا نور پیدا کوي او دا څه پیدا کوي ظلمت خو بهرحال ټول په دی باندی متفق دی چی انسان اعمال ټول ملل که خواه مقصد دا ده چی ملل سماویه دی که غیر سماویه دی ټول په دی متفق دی چی انسان دوه قسمه اعمال وی ځنو اثر په نفس باندی ښه وی او د ځنو اثر په نفس باندی بد وی ټول په دی خبری باندی پوهیږی نو دا ټول انسانی نوع چی اتفاق کله په دی خبری کړی ده معلومیږی چی د انسان په نوع نوع تقاضا دا ده چی د ده اعمالو دی په ده نفوس دی په دی نفس باندی دی چی وی اثر وی تاسو په دی دلیل باندی پوه شو داسی خبره کیی شاه صاحب و امارت ما قلنا دا امارت مبتدا دا اور متفق علیه اممی خبر دا و امارت ما قلنا او علامه دی اغا خبری چی کومه مونږ ویلا چی ادا دا ان النفس الانسانیه تبلع ارواح الاعمال چی دا نفس انسانیه دا مقصد دا چی تیروی اغا ارواح دی اعمالو نفس انسانیه دا ارواح تی اعمالو تیر کی او پا دا باندی اثر وی دې باندې اماره څه ده؟ ما اتفق علیه امم بنی آدم، اماره او علامه په دې دا ده، دلیل په دې دا ده چې هغه اتفاق کړی ده په دې خبرې باندې هغه امتونو د بنی آدم، من عمل الریاضات والعبادات، د عمل د ریاضاتو نه او د عباداتو نه، هر ملت وال خپل ریاضتونه کوي، دا نصارا ریاضتونه کوي، اوس چې دو کې کوم راهبان دي او پادریان مادریان دا اوس ریاضتونه کوي خپل هغه ریاضتونه، عبادات. و معرفت انوار کل ذلک وجدانا او دو بیا معرفت انواراتو د دې وجدان طریقې سره پیژني وجدانیات وجداني امور وي دا و من الکف عن المعاصی والمنهیات او دارنګه د هغه کف عن المعاصی والمنهیات او بیا رؤیت تی قسوت تی دی هر واحد چی که چوک منهیات کئی دا دو په وجدان سره څه کئی معلومئی او پته ولګیدله چی په دې باندې نوع انسانی اتفاق ده وشعبة هي احوال ومقامات سنیه او بله هغه شعبه ده د اعمالو چی هغه احوال او مقامات سنیه او عالیه پیدا کئی کمحبة الله لکه محبت دی الله تعالی والتوکل علیه او توکل په الله تعالی باندی نو دی سره داسی احوال او مقامات پیدا کیږی چی هغه ډیر عالی وی چی هغه ځناورو ته هغه احوال او مقامات نه پیدا کیږی چی کوم محبت الهی، توکل علی الله، وظائف، اوراد، مختلف قسم چی کوم دی انسان په نفس اثر کئی مما لیس فی البهائم جنسها چی هغه په بهائمو کی نی دا جنسها بدل ده دی البهائم نه یعنی چی هغه په بهائمو کی هغه شی مقصد دا ده چی هغه نوی اعمال چی هغه سره بیا هغه پیدا سی احوال او مقامات ثنیه پیدا شی اوس دی انسان مزاج دی انسان مزاج اعتدال به په چا سره رادرومی ا د انسان امورو اصلاح په په چا سر رادرومی تاسو ته ما مزاج مخکی ویلی وو چی مزاج خو ګڼ شی اقسام دی طب کتابونو بیا جمع کړی دی مزاج مفرد دا مرکب دا بیا یو خپل اقسام دی دا ځان له یوه مسله ده په دی طب سره متعلق خبره ده خو مزاج اصل کی چاته ورتایی دا عناصر اربعه چی د یو بل ثورت هغه تیزی سره ماته کی د دې نه یو معتدل کیفیت جوړ شي دې ته چا وتایي مزاج اوس د مزاج انساني اعتدال چې د مزاج انساني په اعتدال باندې وي او د ده امور ټول په اصلاح باندې وي د ده کارونه برابر وي او مقصد د ده نظام سو فیصد صحیح چلیږي نو دا به په چا سره تام کیږي دا خبره درته ښیي نو دا به په شریعت سره تام کیږي ولې چې د انسان دا یو کارخانه ده دا چه دا یو داسی داسی معمولی شای خو نه ده انسان ځکه شاعر وتای نه سر تر پایه پټ د فقر په ګلیم یم هسی شمیر یم چه بادشاه د هفت اقلیم یم او ټپسان وی چه په جالو کی اوسیږي زه شهباز یم د غره په سر مقیم یم فرښتې زما مقام ته نه رسیږي تا په خپله پیدا احسن تقویم یم او بیا ورته وایی وروسته چی پنځه شپږ فوټه وجود لرم خو اصل پنځه شپږ فوټه وجود لرم خو اصل زه د مینې محبت پوره اقلیم یم نو انسان خو د مینې او د محبت یعنی مقصد داغه د اسرار الهیه او د توحید مرکز دپاره چه ده یو پوره اقلیم ده یو پوره دنیا ده اقالیم بیا ودی دا بیا علم هیئت کی دا مثل رادرومی دا دو دا ټول مځکی نظام چه کئی تقسیمئی وو اقالیمو ته نو دا خو یو پوره اقلیم دی انسان چه داسی معمولی شئ خو ندا نو اوس دا کارخانه دی دا لوی کارخانه دا الله تعالی چه دا پیدا کړی دا اوس دی دی لوی کارخانی اصلاح چه دا به صحیح چلیږی او چه څنګه کار دی پاره دی پیدا شوی دا اکه شانی وکی نو دا چی کوم دی دی هغه لکه دنیا چی یو کرخانه یو انجنیر جوړی نو هغه به مقصد دی دی په اصلاح باندی څه کیږی پوهیږی او هغه به څه قوانین ورته وضع کی چی په هغی قوانینو او دی هغو اصولو مطابق هغه مشینری ته چلای بیا به هغه مشینری صحیح کار کئی او دی دی دا به په اعتدال باندی وی او مقصد دی دی ثمرات پچی وی مفید وی نو دارنګه انسان یو عظیمه کرخانه ده. نو دی به صحیح اعمال او د دی هغه انتظامی امور، مزاج، اعتدال دا به کله وی؟ دا به هله وی چی مقصد دا دی چی هغه الله تعالی کوم ده پاره قوانین او اصول وضع کړی دی هغی موافق دی چه کی زندګی تیره کی نو هله به د ده دا کارخانه دا به چه وی دا به صحیح روانه وی او صحیح مال به چه کئی مقصد دا دی چی اوباسی هغه به منتج وی او دی کارخانه کی به دی په خساری کی بیا نه رادرومی نو شاه صاحب دا خبره اوس درته کئی چی انسان په خپل تربیت کی شریعت مطهره ته چه ده محتاج ده انسان په خپل تربیت کی او په ژوند تیرولو کی شریعت قوانینو ته چه ده محتاج ده دا خبره درته کئی اوس په دا شریعت قوانین څنګه رادرومی نو بیا به دا سلسله داسی درته چلی نو دونه به دا سلسله درته روانه کی چی دی ته به سلسله درته بوزی چی انبیاء راتلل چه دی ضروری دی او بیا به دا درته بیان کړي چی د انبیاو چی کوم تا ته منع او هغه کړی دی احکامات تی خدای بیان کړی چی دا کوه دا مه کوه دا په تاسو او مونږ باندی چی دی ضروری دی او پته ولګیدله چی که دا اعمال مونږ وکړو چی کوم نیک دی ثواب که نه یی بیا به ګناه یی پته ولګیدله چی انسان چه ده مکلف ده او نور حیوانات مکلف ندی دا ټوله سلسله چه ده دی دی پاره شروع ده اوس تاسو ته ګورو کیف یتم اعتدال مزاج الانسان و یصلح امره داسی عنوان ورته کیښودلای سو لکه د مصری نسخو چی کوم ایښی ده خو له ټولو نه بهترین عنوان داسی ورته رباسلای سو الانسان یحتاج فی تربیته الی الشریعه دا له ټولو بهترین عنوان ده دا عنوانات خپل سړی دی هغه نه رباسلای سی الانسان یحتاج فی تربیته الی الشریعه انسان په خپل تربیت کی شریعت ته چه ده محتاج ده واعلم په دې خبرې باندې ځان پوه که انه لما کان اعتدال مزاج الانسان چې کله اعتدال د مزاج انسان بحسب ما تعطيه الصورة النوعية په حسب د هغه به يي چې کوم صورت نوعيه يې تقاضا کوي لا يتم الا بعلوم نو دا انسان اعتدال د مزاج دا نه تامېږي مګر په داسې علومو سره نمبر اېک داسې علومو سره يتخلص اليها اذکاهم چی هغه ته به رسیږی هغه استکاد دوی او په دی انسانانو کی چا کوم ډیر ذکی ده هغه به هغو علومو ته رسیدلای سی هر سړی نشی رسیدلای هغه دی وحی علوم دی چی انبیاوو ته رسیدلای شی او پته ولګی چی انسانی تربیت دارومدار په وحی علومو باندی ده په علوم دی وحی ده ایک دوم دومه خبره داده ثم یقلده الاچه او بیا به مقصد داده چی نور خلق په بیا دی هغو خلقو چه کئی تابعداری کئی دومه خبره داده وبشریعت او دا صورت دا انسان اعتدال دی مزاج به نه تامیږی مګر په شریعت سره په داسی یو قانون سره تشتمل علی معارف الهیه و تدبیرات ارتفاقیه چی هغه په معارف الهیه باندی هم مشتملی او تدبیرات ارتفاقیه باندی به هم مشتملی یعنی ددی دنیا چی کوم مقصد ترقی شی نه دی لکه هغه مقصد دا دی چی ادیان سماویه دی و قواعد تبحث عن الافعال الاختیاریه او بل دا انسان هغه به پسه پوره کیږی دا به په داسی قواعدو باندی هغه وی داسی قواعدو ته به یې ضرورت وی الا بقواعد دا ټول هغه لاندی رادرومی لا یتم الا بعلوم ولا یتم الا بشریعة ولا یتم الا بقواعد نه به پوره کیږی مګر په داسی قواعدو سره تبحث عن الافعال الاختیاریه چی هغه قواعد به د افعال اختیاریه نه بحث کیی وتقسمها الی الاقسام الخمسة او بیا به دا افعال اختیاریه پنځو اقسامو ته تقسیموی، واجب دی، مندوب الیه دی، او مباح دی، او مکروه دی، او حرام دی. تلوي توضیح خو مو ویلی ده کنه، بیا یو جانب دې فعل وي او یو جانب دې چا وي؟ ترک وي. ومقدمات تبین مقامات للاحسان، او داسې مقدمات به بل ته معلوم وي چې هغه به مقامات د احسان بیانوي، یعنی څه به تصوف کې دی چه کئ دخل کئ. نو چې کله دغسې کیسې وې، دا چلور شیونو باندی مقصد دا دی چی هغه اعتدال دی مزاج دی انسان چه دا موقوف تا په دی څلورو شیونو باندی وجب فی حکمت الله تعالی و رحمته واجب شو په حکمت تی الله تعالی کی او رحمت تی ده ته قاضی دا وګڼلی ان یهیئ فی غیب قدسه رزق قوته العقلیه چی الله تعالی په غیب کی پورته په عالم غیب کی د انسان د دی قوت عقلیه هغه رزق چه وکی بندوبست وکی نو انسان کی خو دوه شیونه دی یو خو د ده دا ډانچه ده او یو د ده هغه پاکیزه روح ده نو انسان دا دوه شیونه دی نو لکه چرنګه چی په دی دنیا کی د ده هغه ډانچه دی پاره خدای پاک د رزق اسباب مهیا کړی دی نو دارنګه د قوت عقلیه دی پاره د ده قوت عقلیه د پاره او د ده هغه روح د پاره هم د غذا بندوبست په کار ده چه خدای پاک هغه رزق ورته چکی مهیا کی او د هغه روح غذا او د هغه رزق هغه کوم هغه څه شی دی هغه د شرعی امور دی د وحی علوم دی دا د هغه روح چه دی غذا دی او دا د هغه روح د پاره مقصد دا دی چه څه دی رزق تا نو خدای پاک د ده رزق بندوبست کول هم چه کړه وغوښتل. شه جی یخلص الیه ازکاهم فیتلقاه من هنالک او خدای پاک دا تقدیری فیصلو کی وغوښتله چی دی پاره یو انسان وی چی دو کی پاک پاک انسان وی هغه به دا حاصلوی او بیا به یې دوته چه کئ غورځوی چی هغه انبیاء دی او پته ولګیدله چی په منځ کی د انبیاوو ضرورت شته چی په دی دنیا ته انبیاء راشی وینقاد له سائر الناس او نور خلق به بیا دی هغه انقیاد کئ بلکل داسی مثال، بمنزلة ما تری فی نوع النحل من یعصوب، په منزله د هغه چه ته په هغه قسم د مچیو کی وینی د یعصوب نه چه کوم دو مشره یی، یدبر لسائر افرادها، چه هغه د ټولو افرادو د مچیو چه کئی تدبیر کئی، چه ته به اوبو پسی لاړی شی تاسو به هغه رس غونډ کو او داسی به رئیسو تاسو به په ګیټ کی ولاړ یی چه کومه په غلط ځای کینستی یا به څه کو دری کو. لولا هذا التلقی بواسطه شه جی ولا بوا شه جی لولا هذا التلقی بواسطه ولا بواسطه اوس که دا تلقی دی علومو دی الله تعالی طرف ته انسان ته بالواسطه یا بلا واسطه نه ورسیږی نو انسان اعتدال دی مزاج نشی پوره کیدلای نو دا علوم الهیه دا علوم وحی دا چی انسان ته ورسیږی که بلا واسطه یی لکه انبیاوو ته او که بل واسطه یی لکه تاسو مونږ ته په واسطه د انبیاوو هله به د انسان هغه تربیت چسی پوره شی کنی بیا تر هغه پوری دده تربیت پوره کیدلای نشی بیا دی او حیوان چه دی برابر دی بل هم اضل اولئک کالانعام بل هم اضل بیا دا خو مقصد دا دی چی نه وایی چی خدای پاک وایی چی دا حرامیانی چا غوندی دی د ځناورو غوندی دی بل هم اضل بلکه دی هغه نه چه دی ډیر زیات په ګمراهی کی دی هغه لا دونه دی چه خپل نفع نقصان خو پیژنی دو ظالمان خو بلکل خپل نفع نقصان نه پیژنی دا ولی ځکه چه هغه په کومو شیانو سره دی هغه انسان تربیت را درومی هغه شیان دو حاصل کړی نه یی نو دو دی ځناورو په زمره کی بیا وغورځیږی شه جی نو لولا هذا التلقی بواسطه ولا ولا بلا واسطة نو که چرته دا تلقی بالواسطة یا لا بالواسطة نشی حاصله لم یکمل کماله المکتوب له نو هغه کمال مکتوبه انسان دپاره آب حاصل نشی بلکل دی دا